بیا چې کله دا کافران ورته مخامخ ودرول شي نو هغه تبا ویل شي تاسو د خپل حصے نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې ختم کړل او داغه مزه مو واغستلې اوس چې کم تکبر تاسو په ځمکه کې په ناحق کولو او کمی نافرمانه تاسو وکړې داغه په سزا کې به نن تاسو له د ذلت عذاب درکړي کیږي